بسم الله الرحمن الرحيم دویم اصل په اصول خمسه او د مخارجو کې هغه د حلقه هو الجزء الذي بين الحنجره والفم دا هغه حصہ ده چې په منځ د حنجره کې او په منځ د خلی کې حنجره دې ځکه ده او خلا دا ده د دې په منځ کې چې دا کمایسره د تحلق یعنی مړی په دې کې درې مخارج دي او شپږ شپږ حروف ته ادا کیږي هر یو مخرج نه دو دو حروف ادا کیږي همزه او ها دا د اقصای حلق نه ادا کیږي اقصای حلق څه ته ویل کیږي نو دراسه المخارج والصفات کې دکتور جمال ابن ابراهیم ذکر کړی مما یلی الصدر او الداخل اقصای حلق چې د سینې سره نږدې ده یا په سینه کې او یا داخل ده د دې کتاب نو زه ډېر حواله ورکوم خصوصا په صفاتو کې او په مخارجو کې دراسه المخارج والصفات د دکتور جمال ابن ابراهيم نو که زنوم ناخلم صرف د کتاب نو مخلم نو تاسو ته مصنف معلومي د اقصای حلق نه حمزه او ها ادا کیږي بیا بعض علما په دې کې ترتیب ذکر کړ چې کم یو مقدم دی همون مخ کې وی ک ترتیب چا ذکر کړم نو دې ته اعتبار نشته لکه تاسو وختي واورېدل د حمزه د پاره خپل شکل نو تاسو پرون واورېدل د عین نه دا بره حصہ دا سر علما او د حمزه د پاره شکل جوړ کړي علامه مکی سے بوئی حمزه چې دا تخرج من اول مخارج الحلق من آخر الحلق اول مخرج د په حلق او په مرای کې د حمزه او د اخر نه ادا کیږي د اقصای حلق نه معنا هغه لري چې د مرای دا حرف مجهور دی جهر دی پکې حرف شدید دی شدت دی پکې دا د حروف زواید نم نه ها په کلام د عربی کې بعض حروف زیاتی وي معنا کله حذف کیږي حروف زوائد تاسو سألتمونيها داغي مجموعه ده او اليوم تنساها دا مجموعه ده د حروف زوائد دا د حروف البدل نه ځکه بدلیږي را بدلیږي حمزه وګوره په حمزه کې به تکلف نه ځان ساتي داسې طریقې سره به حمزه نه ادا کې چې هغه د تکلف سبب جوړ شي د دیو جن مکی سے رحمه الله ذکر کړي یخرجها بلطافه ورفق قاری سے به حمزه ادا کوي په نرمۍ سره په سانتیا سره نو د دې معنا دا نه ده چې ګنې داسې نرمي به پکې کې چې تسهیل وکړي بعض قاریان پکې تسهیل کوي خصوصا کمرګر چې موږ سره دور کوي نو د حمزه د تسهیل نه ډېر کم قاریان خالی أأنتم أشد أشد كستسهيل شو یا انتم تسهیل هشد خلقا ام السما تسهیل او څوک پکې بیخی ابدال کوي خو پته ورته نه لګي مخکې ته کسره راشي په یای بدلې مخکې ته ضمه راشي په واوي بدلې زمون په روایت کې خصوصا په حمزه کې څه شی د ټولو حمزو کې تحقیق دی تسهیل پرون خبره ذکر شوی و چې یو ځای کې د وجوبا او درې ځای دی جوازا باقی ابدال نغی کې تاسو لازم د حمزه پته نه لګی لکه امنه ایمانا اوتو تای کې ابدال شو اب تاسو له په مد البدل کې راشي نو تسهیل بم نه کې خو جټکا بم پکې نه پیدا کې او د دې مخرج لری دنو لګ ګران د ذکر ډیر اقصای حل کې پروت دی د دې وجنا عرب دو حمزه نه استعمالي او نه چرتا یو حمزه په بل کې هغه مدغم کړي مګر کیم نو لګ لګ داغه استعمال راغلی د عربو نه ثابت نه د دیو جن علماء کرام وی فاذا اخرج القارئ من لفظه برفق ولطف ولم يتعسف باللفظ بها فقد وصل الى اللفظ المستحسن المختار فيها کله چې قاری دا په نرمۍ سره ادا کا نرمۍ دا معنا ده چې جټکه پکې نشته نو اید چې کوم ده هغه لفظ مختار او خاصته ادا کو لکه تاتون او سمزا دا شو تاتون بیا ګوره په دې حمزه کې چې دا کم جټکه ده دا خبره مونږه په دې قاعده کې یو ځای کې مختصرا ذکر کو دي توي النبر ايو بل لفظ راځي التنغيم غين سره دا النبر او التنغيم دا یو لوی بحث دی کله دې ځان ته دوره قائم شي نو هم بس کم نه لا سره دې دوره النبر فی القرآن کم کم ځای کې په قران کریم کې په حرف باندې आवाज اوچته دا ځان ته بحث دی خو زه به یو ځای کې مختصر کوم هغه به یم زه داسې طریقې سره ادا کول چې تا به کسو کیری فقط جهاد پښتو کې جو بو چې ته زه په تاتون استقرا خو کې به دې د طالب راويخ کړي غریب به دې خو بایسته ابوبکر ابن عیاش شعبه چې د عاصم راوی دی زمون قرات د عاصم د دوه راویان دي کنه شعبه او حفص شعبه صاحب وای زمون په کلی کې امام دی وای کله چې غوي انها عليهم مؤصده نو یې غوګونو کې ګوتې ورکم چې بتن در غورځيږي وای دا سه مؤصده وای کنه چې غوګونه غنای چې دا ته حمزه وي وی فاشتهي ان اسد اذني ډېر خو هم چې بس غوګونه مې بند کړې وې دنه ابو محمد صاحب ذکر کړي وينبغي لقارئ القرآن قاری د قرآن ته پکار دي چې حمزه داسې طریقې سره ادا کی چې نه پکې تسهیل او نه جټکای هغه تسهیل پکې دې نو کا پکې خو چې نشته ولیکې لکه اعجمیون کې تسهیل نه صحیح دی چرته تحقیق دې نو تحقیق کا خصوصا دو حمزه راشي اونبئکم اولقی افکا جاء امه نور روایتونو کې بیا دا داسې نشي ویلې ځنې کې ابدال ځنې کې ادخال ځنې کې تسهیل ځنې کې حذف حمزو کې څو غلطۍ کیږي یو دا چې تسهیل دویم دا ده کله چې مضمومه یا مکسوره نو خلک پټه ادا کوي ځکه حمزه خپل ثقيله ده درنه ده او ضمه او کسرم درنواله ده نو چې سړی خپل هم نشي ګرځي دی تعالی بار امر په سر کو نو دا غلطي دي کې کی خلک پټه ادا کی یا په یا باندې بدلای والقلائد یشوا والقلائد نه والقلائد جټکا پکې پیدا کیدا باندې کې نو بعض خو یادف کوي مثال به څنګه اوعدت او اوعدت الى بارئکم کسره پراله چرتم چې دوه حمزه راشي نو الته تحقیق د علاوه د اعجمیون نستا په روایت کې ځکه اعجمیون کې پرون درته تیر شول چې تسهیل وجوبي دی پنجاب دلته خو بریلیان دي نو به چې یا علي زمونږ د کلی کې یو کما کتره دی هغه بم چغه کوي یا علي نو مرګرو به پر خاندل یو مرګره هغه ما مرګره خان دی ور پر مزان کافر کوي دی خو دې لپاره وایي چې مرګري خان دی خو دې پته ولنيشته چې د یا علي څه معنا ده نو په نورو روایتونو کې کسو شو تسهیل یا ابدال کې نو ستا په روایت کې غونښت نو تا غاوري دي ته ځل تم لکه ائمتون مونږ به څنګه وایو ائمتون بوایو اکستا په قانون چې کې قانوني چې په ائمتون کې دا قانون چلیږي چې ائمتون ویل شي نو چې قران کلاو کې قانونونه به د جیب کې کېدي او ترغه به روباس نه چې قران دې بند کړي نه په خبره پوښی کنه په قران کې د قانون کې قانونونه نه لګي ولې نه لګي ځکه نه لګي چې تا تداپته نشته چې دا قانون ما ولګولو نو آیا اوس ویل شي کنه شو کو استاد نه د قانون چې ته پوسو کو چې مثلا دا قانون دی جوازي دی یا وجوبي دی نه بس تو له قران کې دې ځکه دا لګي یا بدل په پټو سره لګي قران کې هغه قانون لګي چې کوم ستاسو روایت سره موافق دی دا قانون به جایز یا به واجب خو ستاسو لپاره به حرامي لکه ما درته مخکې مثال ذکر کړو نقل حرکت والا قانون والارض کی والارض او قد افلح کی قد افلح دا جوازی قانون دی دلته خو یې لګو په خپل روایت کې نشي لګولې جایز دی دلته نه دی جایز د دې وجنه د علم صرف سره به د علم قراءت علم هم حاصله غني د قران یو ټکی به نه وي قاعده به دې جوړ کړی او جیب کې به دې خیر او بات به نه قاعده که په شونو زرګونو قاعده تا د صرف یادې کې نو د قران نه بار بار به چلے او چې قران ته کله راشي کنه بیا به روایت مخې لولاړي چې ودي چلو له قاعده کم روایت کې دی چلو لا تا کم روایت ته نو بیا به تسې د دې وجنه دا مونږ چې ابتدا کې وو چې دا تجوید د سن راغستل شوی او د علم عربیت د علماو حواله مو پیش کې دا غي معنا دا ده علم عربیت چې هغه صرف او نحو دي نور علوم دي او تجوید دا ټول یو علم مونږ جدا کو تدی وجنا یو علم ویې وی مطلق یو علم چې کوم ده کنه هغه په بل علم کې فائدہ ورکړي ها نحوی نه چاته پوسوکو وي سجده سهو مې وکاو بیا غلط شوم بل سجده سهو وکم یو سجده سهو مې وکاو بیا غلط شوم بل وکم کو نه کم هغه سوچ کړی چې یاره ورلوي چې مکوا ورله دلیل څه دی وای دلیل را سره دا چې المضاف لا يضاف یو ځل چې یو شی مضاف شي دوباره نه مضاف کیږي او یغې نه می قاعده را واغسته نو ګوره یو علم په بل کې څه کوي فائدہ ور کوي کنه ها بل دا چې کله په حمزه باندې ودرې دي نو لږ د دې سوچ مو کم مثلا السفهاء باندې تودرې دي نو دا خو تا ته پته و چې دې دې کې توسط د ځکه مد متصل واجب درسته په مدونو کې راشي دوا الف مد بکې هو چې دې په وقف کو سمره مد بکې کله دې درته اکثر خلک چې مدو کې او وقف کې په مد متصل باندې نو مد ختم څنګه وای او خصوصا تراویح کې کما امن السفهاء نو دینه زیات مت بلا سوکې په دنیا کې په تراویح کې کما امن السفهاء دا پکې ټول دي هم جایز دي السفهاء توسط هم پکې جایز دي ټول او توسط دواړه جایز دي اولي رست را روان دي د حمزه پسې ادا کیږي مخرج دې د دیم اقصای حلق مکی سے ذکر کړي والهمزه قبل الهاء في الرتبه حمزه څه شی ده د هانه مخکې د په مرتبه کې تاسو دې قاعده کې وګورئ نو اول همزه لیکلې همزه فتحه ا همزه کسره ای ای همزه ضماء او ای او بیا سي ها فتحه ها ها ورپسې نو په مرتبه کې مکی سه بوې ها مخ کې ده د حمزه مخ کې ده د هانا خو مونږ وې مرتبه له اعتبار نشته همزه او ها دا د حروف حلقي ونه دي ها چې کوم ده د حمزه سره مرګره د په صفت د انفتاح او د استفال کې حمزه کې مستفالو په دې کې مستفال ده په حمزه کې منفتاح په دې کې منفتاح د صفات نمونه ځکه صفات رست راځي علماء کرام وی که همس رخوت او خفا دا درې صفات دي همس رخوت خفا کدا په ها کې نه وي نو دا به حمزه وي دینه به حمزه جوړه شوی و او که جهر شدت په حمزه کې نه وي په حمزه کې جهر او شدت نه وي نو د دینه به ها جوړه شوی و فرق په قوت او په ضعف کې دی عرب چې کوم ده کله ها بدلی په حمزه باندې او کله حمزه بدلی په ها ما ان کې اي څنګه وای ما هن اراقت کې څنګه وای حراقت اياک هياک ابو عمرو دانی په التحديد کې ذکر کړي فاذا اتت ساکنه او متحرکه فينبغي للقارئ کله چې ساکنه را لیا متحرکه نو قاری ته ته پکار دي چې د دې اظهار او ظهور خو کې چې تکلف پکې نه شریح رحمه الله وی ها ته پوره حق ورکا د صفاتونه او د دې په ظاهر والي کې خو کوشش وکا غټه ما ادا کاو او ګوره په دې کې یو صفت د خفا دا صفت په حروف مده او کې کنو نو دا پس کې مده په حاکم د خفا دي ته وای چې پټواله معنا ها پټوما دا معنا نه چې ها پټکا حروف مدو کې پټواله راځي نو قاریانو پاغي کې مد وکړو چې ورګه ته پټه نو چې در لپاره کې دا مد واجب کوم چې عمر له یادو ساتي نو په حاکم پټواله راتلو نو قاریانو پکې سله ذکر کا چې ته خو ها پټه زیاته ور سره کې اوس به پکې سله کې اوس و چې به به نو تا به نه ویلې نو قاری د تو شابه اوس وای به دې ته سله وای دا ها لکه له به دا راخکې شي شي دې ته وای صاد سره صله علامه مکی ته ذکر کړی ولما كانت الهاء حرفا خفيا کله چې دا ها حرف خفيو نو ظهور د دې واجب دی کم ځای کم چې راشي د صفت د خفا مطلب سو چې دا بسنه کې پټه بنا ابو عمر ته بغزیونه ذکر کړی دي چې پاغه کې ها پټیږي ويستهزئون نو څنګه وی قاریان یستهزئون یستا حلاله ختم شو الله الله کې خډر خلک هانه وي اوس هم دلته قاری ته بناست چې چرته به الله نوم رالو کنه ما سره دور کو الله يعلم الله هانه وي الله او قاری ته په تلاوت کې ځکه نه وي چې سارا کاږي ها خو څه شی دی سی ان جی ختمای که صحیح ها به ادا کا نو بس بیا به آیت تر ته مونرته ځکه صاحب دې ختمای نو قاری ته غاف جوړ کړه دای چې وای کنه الله یا دا ولې غاف وای غاف ثانه راکاږي او کوچی وای چې الله نو بس تا ختم شو تو ګره د قاری ته بهاله دا غینه غاف جوړ کړه ناخري کوم وکته چاله دې تلاوت نو د خدا الله ځان کړي مړه دا وازونه دا ټول بدعت ته او خو بدعت کړي اوازونه بدعت نه ده سنت ته چې په قران کریم کې سړی आवाज خاسته کې مستحب دي دا زیاته پکې بدعت ته نو ګوره هغه ذکر کړي اهتدا عهدا عهدا به څنګه وي عهدا دا نه دي تاسو الم ا الم احد اول خو عین او حاج راشي الله دې خیر وکي او عدا عدا عهدا دا رنګ کله چې یو حرف حلقي د دې حاصر راشي چې هغه مثالونه طالب لره وباسي دا مثالونه ځان سره ولیکه ماشوم باندې وایا دا د ماشومانو سبق دی هغه د ډېری کیسې په کور لمه کو کنه اکراههن کله دوه هاګان راجم شي اوله ساکنه نو بیا به ادغام واجب دي ته ادغام مثلین وای پنځه خبرې مونږ په ادغام کې کوو چې چرته می او در تراشي یوجهه خوب درلو لګا دلته یو طالب ما وره ها وایا یو پینځه پیری چې وې صبر وکړه مې خراب شو د ها چې ډېر وې کړو بیا سړی په سر باندې بوج راځي سا چې دی روزي لکه پوکې سړی وای نو جمعه چې دلې خوب وروستو وښه پرونه مونږ یو غړ بیا به کار کوم هغه دزواله فمهل وهاج جهز ما ليهلك قاعده خیر راوړوي اخیری پانا مالیه هلکه بالکل اخیری ټکو کې ده 63 صفحه کې لاندې وګورئ مالیه هلکه ومکتو په طریق د شاطبی کې پدې کې اول بسکته کې او بیا به ادغام کې ولیکي اسکت ثم الادغام څنګه به شي سکته کو مالیه هلکه سکته الکه ذکرین الله ولا نو پرون راړولیو کنه هغه کې لیکل تاسو نو کړی غالبا نو طریق د شاطبی لال تولی کوي ابدال او بیا تسهیل او طریق د مصباح له طرف ابدال لیکي یو ته ابدال لیکه دویم نمبر لا کله چې ها راشي او مخکې ته حای ساکنه ده نو د یو بل کې ادغام نه کیږي اے د یو حرف حلقي په خپل مقارب کې ادغام نه کیږي حا او ها قریب المخرج دي نو اوس د دې حا ادغام په څه کې نه کیږي په حا کې نه کیږي څنګه به وي سبح هو وایا ولا دې دی وای صحیح وای ها ته کلام پر راکاګه صحیح ده ها ته دوه صحیح ده بس دا صحیح ده کله چې هاراشي پمند دوو الفونو کې نو ګور درې پټ حروف جمع شول په حاکم څه کیږي خفا کیږي او په الف کیم کیږي نو دوا الفونه دی یو عادت درې واړه د پټې دوه خطر ده نو خ ظاهريږي به فسواها ګور فسوا الف شو بیا ها بیا الف نو بلاد نو چې فسواها او دا به تاسو دا قاعده کې راشي دلته وضاحت ضرورت نشته یو کم شپېتمه صفحه ده اقسام الها حتی بیا تفصیل وکړو هاي اصلي هاي سکتا هاي تانیس هاي زمین ابو مزاحم صاحب ذکر کړی ويوانعم بيان العين والهاء دا چې لیکلي ګړي ایو سره له چاوي لیکل را لو کوم خپې می خوږي او لوی په لاسو کې که په خپو کې وینه بیا در سره زمم د پړاولو لپاره مونږ خپل کتاب نه وایو خلیل صاحب وای وهي حلقيه په وسط حلق نه ادا کیږي او مخرج بعض علما کرام وای ومخرج الحاء قبلها او بعدها اختلاف ته پکې سو کوئی مخرج د عین نه مخکې دی یا رستو دی خو اړو ضرورت نشته د اختلافات لمونږ وای بچ د یو مخرج حروف دی د یو ځای نه ادا کیږي دا صحیح مذهب دی دا عین یو حرف دی چې په قوت او په ضعف کې متوسط دی نه پورا قوي دی او نه پورا ضعیف دی بنیت المرید کې محمد ابن احمد سے ذکر کړی چې مکی سے بوي ويقال ان فيها بعض الشده وای دام پکې ویل شوی چې په دې کې بعض شدت د په عین کې وای دا حرف قوی دی په الرعایه کې ویل نو دې کتاب والا بیا ذکر کړی وای مح وای والاول اولا دا ما چې کوم خبرو کدا غوړه ده او مکی سے خبره چې کوم دا دا صحیح نه ده چې مکی سے وای دا څه شی د حروف شدیده ونه ده د په هغه قول د مکی سے څه کړي رد پې کړي نو کوم کتابونو کې چې دغه لیکلي بیا غ ذکر کړی مکی سے واجب دی په قاری باندې ان يتحفظ بلفظ راین چې د دې خیال ساتي او دې ته پوره حق ورګي فان تکررت کان بیان ذلک اکد کچرته تکرار د عین رالو دو عینونه دي نو بیا خو به ډیر ظهور کې ځکه بیا په دې مړی باندې لګران لګي ان تقع على الارض وای او دا وای ګران دی کله چې یو حرف مکرر راشي دا ګرانی وای د مکرر حرف مثال دا څه دی لکه یو سړی د خپې تړلې دي احمد کیسه بوي یو سړی د خپې تړلې دي او هغه چې کله قدم اخلي مخ کې دینو پوچته یو بیا مغزور دی لخ پرولي ځکه مخ کې خو نشي تلګنه خپې تړلې نو ما غزه تم دا ګران دی پاغه باندې په نسبت د دې چې یو خپل دلته کې دی بل دلته روان دي چې خپل جته یو بیا هغه دې کې دی ګران دی نو دا کم ځای نه چې د عین دا کو او مغه دویم عینم دا غزه نه دوباره دا کول د لګ ګران دی دارنګ کله چې دا عین ساکن وي او رست د دینه غین غالو متحرکه نو ادغام خو نشته خو چرته ادغام پکې ونه کی جدا یو وای واسمع غیر واسمع غیر او کرستو ته هار علی د عین نفس نو بیا به خیال ساتي چې حاته ورنږدې نشي لك معهم ځکه چرته معهم نه وي ځکه عرب کله کله عین څه کوي دا غینه ح جوړي یا عین سره مثلا هار لا اعهد اعهد نو د دې خیال نو وی ګورا لأن البحة التي في الحاء تسرع إلى اللفظ بالحاء من موضع العين مع الهاء عين چې د ها ته راشي نو د دې نه څه کیږي حات جوړیږي بیا نو یې کال عحنه نه وی چرته کال د ها نه ح جوړ نه کې او د عین نه ها جوړ نه کې ها دارنګي کتاب جامع المفید فی صناعت التجوید د شیخ زین الدین سے کتاب دی هغه ذکر کړي کله چې عین ساکنی او رستو ته تار اعلی نو وجب التحفظ بها تقاریانو چې کوم ځینې ذکر کړي دي کې غلطیاں مندلې دي نو واجب ده چې د عین لحاظ د خو ساتل شي چرته حات جوړ نشي فاعتدوا ده کنه چرته فاحتدوا نه وي المعتدي او د دې په شان نور مثالونه او بیا هغه ذکر کړی واحذر تخشين لفظها اذا جاورت المستعليه عین سره غټ حرف رالو چرته عین غټ نکی او اکثر خلک دا غټ وای ها او کرسته ته الف دې دا غي د وجسن شي دا غټ نشي وای بعض قاریان په دې کې غلطيږي نو څنګه وای ابو عمر صاحب ذکر کړی په غنیت المرید کې داغه قول ذکر کړي او صفحه د 203 دا عین د حروف متوسطه او نزکه ده چې د د نیم आवाज جاری دی او نیم بند دی ګوره یا یا اوس کته وي یا نواز دی پورا جاری کو اکه دی وي چې یا نواز دی پورا بند کو اکثر طالبان چې تلاوت کوي کنه والله خبير بما تعملون غلط تع دې کیسه شه دی بما تعملون تع تع په خبره پوه شوي که نه ورفعنا فرجعنا الأعمى فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك يعرفون هذه خيال ساعتها او بیا د ذکر کړي ابو عمر ته خصوصا چې د حروف حلقي او زره قراشي کنه نو اکثر خلک په کیسه کوي وای ادغام کوي دین ځان وساته ولا تتبع اهواهم ارجع اليهم اتبع هواه فلا تطعهما ويتبع غير واسمع غير او هغه بیا نور دی نم ذکر کړی وای دا حروف دي چې دې سره عین راشي نو په دې کې غلطي کیږي د دې خیال وساته فا فا تا سین صاد او ټول حروف مهموسه حروف مهموسه لست فحثه شخص سكت وای کدا سینې نه د دینه به بیا د حروف محموسه سره سره جوړیږي حابت جوړیږي عین خو حروف محموسه نه ده د حروف مجهوره نه ده ولا بعثكم نو کدي سستیو کنه ولا بحثكم بده ته جوړ شي فاعفو فاعتلوه او هغه مثالونه ذکر کړي حیثر البیان 254 صفحه کې د دې پوره وضاحت کړي هغه کتاب زه سره کولاوم نه ولې چې بیا یو لفظ کې وخت ډیرو لګي هغه نه ځان استل فکر بیا ښه ورپسې ح عین پسې حاله دا د حروف حلقي ونه دا ټول صفات به تاسو پیژنئ چې کله موږ صفات وایو او چې صرف ولیکا مکی څه په وای دا د عین نه پته دا کیږي او موږ وی ترتیب ته ضرورت نشته امام خلیل صاحب ذکر کړی ولولا البحه التي في الحاء لاشبهت العين کپه دی حا کې دا بحنه وي نو دا به د سره مشابه وي د عین سره بحه دی ته وي اح اح کوم طالب چې حا وای او دا پکې نه ادا کوي نو د حا د عین سره مشابهت لري ځکه مخرج یو دی او صفت هم دی یو بل سره شي دي متقارب دي او مکی سه بوي ولولا الجهر الذي في العين لكانت حاء کچرته جهر په عین کې نه وینو دینه به حا جوړوي نو عین او حا د یو بل نه په همسه او په جهر څه شوی دي جدا شوی دي او بیا د امام خلیل قول ذکر کړي په ار رعایه کې داغه صفحه د اتیایمه قول د امام خلیل ذکر کړي وقال وقد قال الخليل بن أحمد ولولا البحة في الحائل هشبعت العين يريد في اللفظ دا قول دا مخکې چې مونږ کوم ذکر کو دا د امام خلیل له وی کدا بحه پکې نه دا ح ح مدینه به عین جوړ شوی ځکه صفاتونه یو ځای دي بیا کله چې دا ها او حا یو ځای شي نو وختي مونږ وې دا د دې خیال ساتل پکار دی لکه معهم کدا سي نه یا د حا سره مثلا عین راشي عربو دا په یو بل بدل کړي لکه ضبعت الخيل او ضبحت ضاد با عين تا کله ضبعت وای کله ضبحت وای دا په یو بل چې بدل کړي معنا دا در دي اواز یو بل سره نږدې دی د دې وجه نه په قران کې د دې اواز یو بل ته چرته نږدې نشي د عین او د ح دا مکه څه ذکر کړي وای د دې خیال وساته ها وای کچرته یو روایت کې پدې کې څه شوی ادغام شوی نو بیا به پکې ادغام کې زموږ په روایت کې پکې ادغام نشته لکه فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار کې ادغام دی صرف دغه ځکه ادغام کوي سوسی په نورو ځایونو کې ادغام نه کوي لکه وما ذبح على النصب او لن نبرح عليه التم ادغام نشته صرف په یو ځای کې کړه شاطبي سه صرف په دغه یو ځای باندې تسریع کړي وای فزحزح عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف ادخلا باب ادغام الحرفين المتقاربين کې شاطبي صاحب ذکر کړی د دې وجنه ابن البازش صاحب رحمه الله ذکر کړی البازش وای ادغام الحاء في العين ممتنع عند سيبوي امام سيبوي وای د سره ادغام نه کیږي د تشي د حاء په عین کې خدا یو ذکر چې دا روایتا ثابت ده فصفح عنهم دا نور دیونه ادغام بنه کې اظهار بکې دویم پکې څوک سکته کوي څنګه وای فسبح هو دا غلطي څنګه به بغیر د عنف او د سکتې نه فسبح هو دا خبره غنیت المرید والا ذکر کړي دا دو مخارج د دو حروف د وسط حلق نه ادا کیږي د ادنای حلق نه دو حروف ادا کیږي غین او خا غین او ورپسې د بیا خا غینم د حروف حلقیونه د ادنای حلق نه ادا کیږي علامه سیبوی سے په خپل کتاب کې ذکر کړی چې دا غینوم د الکتاب وای من ادنى الحلق الى الفم دا د ادنای حلق نه ادا کیږي خلی طرف ته روزي مکی صاحب وای تخرج من مخرج الخاء وبعدها دا روزي د مخرج د خانه او د خانه پس روزي او شورې صاحب وای ان الغين قبله غين ته مخ کې دا د علما او اقوال دي چې متحد المقارض صفه حروف په یو ځای کې دا کی کنه د یو بل مخ کې رستو خو ما درته وې صحیح قول دا چې دې ته اعتبار نشته دا اخیری مخرج د مخرج د حروف حلقي د حروف الحلقنا دا غین چې د دې دا مخرج یادو دا د حروف مجهوره نه ده د حروف رخوه او منفتحه نه ده جهر د پکې رخوت د پکې انفتاح د پکې او د غټو حروف نه ده دې ته وایي حروف مستعلیه دغه ټول حروف نه د غین قوی دی ولې جهر دی پکې استعلا ده پکې او ګورا وفيه مع ذلك من ضعف بسبب الرخاوه لک کمزوریم پکې شتا تسوجنا دا دا مکی سی بوي کمزوري پکې د رخوت د وجه راغلي ذکر رخوت یو صفت دی او غس شی دی کمزور صفت دی ضعیف صفت دی کچرته دا همزه او جهر پکې نه وینو خا او غین دا به یو شی وي ګوره کله کله دوه حروف د یو بل نه په یو صفت جدا کی مکی سے دی قول له سوچو کې دا بار بار راځي په حروفو کې ولولا ولولا کچرته جهر نه وي په غین کې او همس نه وي په خا کې نو ایدواله به یو شان وي د یو صفت د وجه نه معنا دا ده چې د یو بل نه شول جدا شول نو په صواب په ضاد کې چې صفت د استطالت ته نو غول چې کوم دی باغی باندې ضاد د ځوان نه جدا کې الته دې بیا سترګې کار نه کوي و یو صفت ته بس صرف نور مخرج کې میو دي صفاتونه میو دي دلته په مخرج کې یو دي الته مخرج هم جدا دی د ضاد او د ضا مخرج هم جدا دی او صفات هم جدا دي نو هغه आवाज یو شان شو اته دې مخرج یو د صرف یو صفت جدا ده نو دې وازونه څه شول جدا جدا شول باء ک تجر و باء لا تجر دا په دوات کې وایو ان شاء الله شریح رحمه الله ذکر کړی غین چې ادا کې غواین چې ادا کې نو پورا حق ورته ورکا او ډکه ادا کې استعلا ده پکې برابر خبره ده کرستو ته یو حرف تا او کنيشتا وای بعض قاریان چې درست الف راشي نو غین باریک کی وای دا څه باندې کې غنیون رستو ته الف نشتا بلغت ورنه بیا به ح جوړ شي فرغت الغائبین تاسو به څه الغائبین نه رې د کولفت مو سره نه رې کو دا دی غلطی ده اوس که د دې غین نه رستو شین رالو نو مکی صاحب ذکر کړي وجب بیان الغین شین سره به د غین بیان ډیر لازم وي ظهور ځکه وای که شین سره د غین صحیح ادا نه کو نو د دې غین نه به خا جوړ شي ځکه دا خا او دا شین په همس او پر اخوت کې یو بل سره مرګري دي او غین خو ته لري د کنه د شین نه یغشا د دې خیال بساتای ځکه خو ایثار البیان ولا ذکر کړی وای په دې کې څو قسمه غلطي کیږي یو دا چې غین څوک ډک نه ادا کوي یو غلطي شو دویم دا دا ډک کله نه دا کیږي چې ویروستو ته الف راشي دویم دا ده د دې ادغام په حق کې کوي ابلغ هدا کنه څنګه وای ابلغ هو مأمنه دریم دا ده خات جوړي او اذا کلی واكثر ما يقع اذا اتى بعدها شين و اذا هغه وخت کې ته خات جوړ شي چې رستو ته شین راشي دا قسمه غلطیانې په دې غاین کې کیږي او بیا ابو عمر ته ذکر کړی په د حروف حلقي سره راشي څنګه دا خپل حرف حلقي دی نو د دې خیالو ساته بغیر د شدت او تعسف نه ادا ک ربنا افرغ علينا ابلغه لا تزغ قلوبنا همثالونه مخکي ذکر شوی علامه سقاوي سے په ايثر البيان کې داغه هغه اشعار ذکر کړي د غین بارکه علامه سقاوي سے وای په دې غین کې د دې خبرو خیال وساته ورپسې د خا غین او بیا خا خا د حروف حلقیونه ده علامه ابن الجزري ته وایي ادناه غین خاؤها ادناه حلق نه غین او خا ادا کیږي الكتاب کې امام سیبوي وایي کتاب الجامع المفید والا ذکر کړي فمتا لم تجهر الغين عادت خاء کپ غین کې د جهر نو کو خابت جوړ شي ومتا لم يبين همس الخاء عادت غینا وخت مو دا خبره وکا قاری ته تفکر دی مکی رحمه الله وای چې دا غین ادا کوي دا خاء ادا کوي نو رسته ته الف راغله الف د مور سره ډک کی دا دم ډک کی دا نه چې الف ور پسې رالو دا د باریک خالق الخاسرون دارنګي بیا مکی سے ذکر کړي وای ما ډېر طالبانو قتل چې خا کې شت پیدا کړي څنګه وای وای اخ لفظ د الاخ چې وای کنه وله اخ څنګه وی ولا الف لام سره قران کې کوم ذکر راغلی الاخ ها وذوشون لنا وبنات الاخ نو څنګه وای وبنات الاخ نو مشدد کو ولر طالبان مې وکتل مکی سه وای نو دا څه دې نه کوي وای وذالک خطا فاحش دا خو ډیره غټه غلطی ده وای دا مخفف ده مکسور ده خا وای دا داسې ده لکه په الابو کې چې باده مال ته بدا ده چې الاب ته پاغي شد نشته نو پدیم نشته بیا غنیت المرید والا ذکر کړی چې مکی رحم الله تفخیم د الف سره ذکر کو چې دا الف سره بدا ډکه او ذکر ډیر قاریان د الف سره دا مرققه وای وای ډېر قاریان داسې دي غنیت المرید والوي چې وای غټ حرف سره الف راشي نو باریکی کی او که د باریک حرف سره الف راشي نو غټی کی شریح رحمه الله ذکر کړي فاذا نطقت بها فوفها قسطها کله چې تا په دې باندې تکلم کولو پورا حق ورته ورکړ خپل صفاتونه وایي فإن القراء يفخمون لفظها اذا جاءت بعد الالف في مثل الخالقين ولا يفعلون ذلك في مثل خليل وخبير وایي بعض قاریان خو چې ترست الف راشي خیر ډکه وایي او کالف تین وایي بس بیا څه شي بیا ته وګني حرف د ډک دنه بیا وایي خبير الخليل هنا خبير دغه مرتبه تفخیم کې ملي بیا دی غټ حروف کې مراتب د تفخیم دي تاسو ته قاعده کې راشي بیا به دا غټ حرف څومره غټه دا غي خپل مرتبه د تفخیم دا برازي ابو عمرو دانی ته ذکر کړي که خا د شین یا د تا سره یو ځای راشي خا د شین یا د تا سره یو ځای راشي نو خو واضح طریقې سره وایا کدا سي نه نو بیا به د غین نه جوړ شي یا تأکد بیانها د دې ظهور خوکا کدا سینی غین موجمه به جوړ شي داولی وای ځکه دا خاد حروف مستعلیه و نه ده نو چې تا ور سره رااله نو خو باریک حرفو نو د دې غ قوت په تا کې سرګن شو په حرف تا کې نو د دې نه غین جوړ شو دارنګه خبره په ایسر البیان کې دکتور طارق صاحب ایثر البیان 235 صفحه کې کله وضاحت د دې کړه د خبره کې او غزيونه خول چې په دې کې کوم غلطي واقع کیږي دې ته زوی دې ته وي حروف حروف حلقه مجموعه صدا وی اخي هاك علما خازه غير خاسر ها همزه ها عين ها غين خا اخي يوش همزه هاك علما حازه غير خاسرين يا اترا عين خليلي هجعت حين غليلي په عام عربي کې څنګه ته د عوام عربي وای کنه وای امي هات علبه حليب غير خربان شپږ حروف به کې سره علل بهر حال دې ته حروف الحلقم وای حروف الاظهار مرتوي لکی لس منټه پس راځي بیا دوا اصول د مقارج مونږ وې لسان بیا شروع کیږي